رباعي لميزو چا کسر پشي کېږي هغه وې نه قضو شو په سفر شي کلی ترولو قضاها فی الحضر رکتین قضا به روری د اغل مزو په وطن شي په خپل کلی شي د اقامت په شي دوه رکته چې قضا روي چې چیرته قضا روری که په سفر شوی حتی کې که په خپل کیر شي قضا روي یا کنه قضا به دوه رکته روری داس په نوی چې اسو مقیم شوی و د لمس هم کړه نه ده اسه به پیراب نه کو د حد سفر ولا میزه د په زما باندې حد وره کاته د هغه پېښ شو دا اس نه نه بدلېږي ومن فاتته فی الحضره ای چاره چې میز په کلی شي په اقامت په ځای شي ولا قضا شو ده او په سفر شي قضا وړله قضا چې سفر اربعن قضا به روي په سفر شي سلوي راکاته دا به نوې چې زه خو می سپاری او دلمې هو کړه خو مې نو په سفر شي کو صدا به دواره کاته کو قاضي علمي زده کړي قاضي علمي په سپل شکل هغه سویره کته کو لأن القضاء بحسب الأداء ځکه چې قضا په وفق د ادا باندې وي قضا خو کنه د ادا حکایت کو دی یې نقل کو په وفق د ادا باندې وي دې ته وګوره چې موقع ادا کړای په خپل ټیم شې وکړه دا مې به سره کته کړله سفر ولا دا سفر ولا به دواره کته کړله قضا یې دواره کته کنه دبل حاضر ولا دا سلویر رکته وکړه قضا سلویر رکته کا قضا په وفق ته ادا بنوي والمعتبر فی ذلک اخر الوقت او معتبر کنه په دې کا ادا شي هغه اخري وخت ده معتبر په دې ادا شي اخري وخت ده اخر وخت کسه چې په اخر وشه ته می سفاری او که په اخر وشه کته مقیم یې مشپشین دا دی که په کلی شي در باندې مشپشین شو که نه زوال وشولو خو تو نیمه ګنټه یا درې په په کلی شي یا تام وې که نه ولمونځ د مشپشین ولا نه وکړه ګاډه ته یور د تی ویلوړ وې سو که نه دی سفر ولا آلات هغه که نه وسیل ډېر تیز دي لمونځ نه وکړه چې ته که نه په داخر واشه که نه په سفر باندې روان شې کلی نه دا غلمي دې تو دوه راکته شو کنه ځکه چې په اخر شي ته چې کنه کله ارتلې ولې یا ته نو وکړه کنه دال می زموږ پښین په اخر شي بالکل روان شولې په اخر وخت ته می سفار شولې دا ته کنه سفر می سفر می دا په سفر شي به دواره کاته کې په سفر شي کنه سفر المین دنده کړه او کلی تا کنه ارورا سدلې عند عدم الاداء في الوقت چې ادا دې نه وی کړی په واخ شي کنه بیا اخر واخه کسا چې په خیر وشي تو سه حالات ته تبي سپاري او کوم کیمیه والعاصي والمطيع في في سفره في رخصة سواء والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء لا في سفره متلقى كان دي عاصي سرا ودي ماتي سرا طريقة تنازو بنده والعاصي في سفره والمطيف في سفره في رخصة سواء نفرمانا بخبل سفر شي او فرمان بردارا بخبل سفر شي په حق ته رخصت شي دواړه یو برابر دي سفر په درې قسمه ده ا مسافر د حالات مطابق په درې قسمه ده یو سفر دی کنه عصیان ولا ده الیاذ بالله سایکل د ګناه پر یاد باندې چیرته روان ده کنه لوړ شکنه سین ته لوړ شادي کې به ډکه کې عادي کې به غریق کنه جیبینه به وایي په دې نیت باندې کنه وطن نه روان شولې د غلې په نیت جوړې په نیت ډکې په نیت باندې کنه دا د عشان سفر ده په دا سفر شا کنه میډه حنافي چې کچېره کنه الموزه ټیم ده کنه می دا دواره کته به د پر رخصت دواره کته ده رمضان وی رجان نه شي کنه نه دن شي خیر ده او یو د اطاعت ولا سفر ده کنه حج د پر درې مه طالب علم یې تبلیغ دی پر درې مې جهاد دی پر درې مې کنه نیک چار دی پر درې مې او یو مبحث پر داسې تجارت پر سه ټول یو حکم را بار ده وقال الشافعي رحم الله سفر المعصيه لا يفيد الرخصه شافعي په دې شمینه خلاف کو امام شافعي چې سفر د ګناه ولا هغه رخصت نه پویدو کوي اته رخصت نه ملاو کیم سره چې د ګناه په نیاد باندې درمي ا معصیت ولا سفر وی کن ابل می سپیرا سره ډیر کته کو نه به کړی ته رجه اجازه ستا چې رجا مان سره رجا باندې سکنه او نو به تلمیذ ورا کته شو د تلمیذ به پیرا سره ډیر کته کو دا دی دلیل لئن لئنها تثبت تخفیفا فلا تتعلق بما يجب تغلیظا لئنها تثبت تخفیفا ځکه چې دا رخصت ثابتېږي د پوره د الک وولي د پوره تخفیف په مکلب باندې که نه پرودګار طرف نه دا یو مهرباني ده یو شفقت ته په دې بنده باندې که نه چې سفر شو مشقت وي په سفر شو تکلیف وي که نه که بادشاه وي یا که نه هغه اسباب او آرام نه پیدا کړي چې کوم که نه په کیر شده که نه یې کیر ول آرام او کیر ول سولت په سفر شو نه پیدا کېږي نو ټینه نه د سراوي جیب د دې که پیسې نه ډاک وي که نه په سفر شه خامه مشقات یې بالکل ګوسا وې که نه کلی ور نوي د سره نکرو نوي د سره چکرو نوي د سره که نه چای که نه چای مړی دی که نه بې اختیاره شي باول دی بې اختیاره شي ځکه چې که نه کافلا دو یا کروون ده یا ګاډه دو که نه هغې په اختیار شوی ا ت ب د خواست کې چې غاړه ته وراچې زمینو کې غاړه ته وچې چای مړی وخوره کنه یا باولې وکړه مشکات ته په سفر شي خامخا مشکات ته بیا پر دیار طرف نه کنه دا مهرباني شوې ده کنه چې خپل تکلیفات دې مسافر نه لکړي دي کنه چې منځنه دواره کتل مې دواره کته کرمزان وی نه چې نن څه کا خیر د ماینه ساچې ته تکلیف وي میزه باندې زه زما وکړل کنه درې ورځې ما سب میزه باندې ویا نه دا خو یو نعمت ده دا څه به ته په طریقې تخفیف باندې کنه په مسافر باندې او تخفیف و نعمت کنه دا خو د ماتیو سره لیک تا چې کنه د خدای تر به دور خوی فرمان بدار خوی ده کنه دا دا چې یو بغی ده او د خدای په نفرمانی په سره ونده او شرع ده کنه پابنده او جریږي کنه پابنده رحم وکړو چې ته په سفر شې ته ته مشکات ته کنه غلې ته روونی ډکې ته روونی ته تکلیف ته ترمین دوارا کته کا فلا تتعلق بما يجب التغليظه ندار وسط نه متلکېږي په هغه سب شي پرې چې هغه تغلیظ وجبوي هغه سختي وجه به دې ته خو زور کول پچار دي کنه دا خو د شفقت لایق نه ده او د رخصت لایق نه ده نور روا شي کنه دا بحث چل کړه دا امام شفیع صاحب دا ځپتا دو کنه چې دا رخصتی نه چې سم رخصتی نه دي کنه دا نعمتونه دي خای پکا او معصیت په سبب د امامت پر نه ګرځي کنه ا ګنا ولا سفر دا کنه هغه د دې نعمت حاصل شي ا دې دا رخصت حاصل شي ولنا اطلاق النصوص ا دې وجنه دای دې کنه عاصی می سفر ته رخصت نه بلی می به پر اساس رکعت کو رمضان شفتار نه وته جیز درنګ حرمت مسحرت کنه یو سای دا پردی شی ته لوس ویرلو کنه په شابت طریقه باندې لوس ورولګول یا یازب یا زنا سره وکنه ا دې غلي په باندې خرو مشوله امیر یې په باندې خرو مشوله ا دې شته کنه حرمت مسرت راولو کنه لکه په نکاح سره چې د سرسي امام شپ چې نه نه کنه حرمت مسرت ته کنه چې ته پر دې شې کنه د خپلې ری په تخرمېږي کنه دا خو یو نعمت ته د فای پکا نکاح ته وکړلو کنه حلو نکاح ته وکړو یو شاته من کو حادو الله پک دای ورشتاو بل کنه و دا مرمنی وکا چه دا قبیله تو خپلا شوا کنه ا دې شدې لیر در باندې خرم شولا و دې مری در باندې خرم شولا د خوش ولا لیر دې کنه دې لیر اتو لیر شولا او دا خو دې زنا یې کړی دی خو یا په نجس طریقه باندې لوس ور لګول ده کنه دا څنګه سبب شي دې نعمت ته پره حرمت ته مسارت ته پره معصیت هغه سبب دې نعمت ته پره نه بل دی کنه ولا نا اطلاق النصوص امي د پر دلیل هغه اطلاق په نصوص ده چې کوم نصوص وروړي د رخصت متعلق آ بالکل مطلق دي هغه شی د مطیع او د کنه عاصي فرق او تمیز نه پښوا امي سفر د پر چې کوم حدیثي نه وروړي دي کنه امي سفر مې په سفر شي دواره کته ده کنه مطلق می سپاری وشره دا هغه دا چې کنه متوی وی کنه په نیکه چارسی یې د پر دواره کته او چې ګناه دې پر دې یې د پر سرور را کته دغه فرق نه پښوا انوسس مطلق روغلی دی او بل دا چې ولې ان نفس سفر ليس بمعصيتنا په خپل خو د سفر هم دا ګناه سفر هو کته مسافت تا کنه د مزل لنډول دي ګناه خو هغه د چې د لوس پر خسوي کنه جیب وي کنه غلا کو یا جیوري کو چې کله ورسېږي یا په لیار شي کنه هغه سره مجاور ده ا ګناه خو بل چار دی سفر هم دا ګناه وانما المعصيه ما يكون بعده ماسیت په هغه وی چې کله کله منزل ته ورسېږي چې دینه بعد وی کله کنه سین ته ورسېږي خپل موقع ته ورسېږي کنه ازي کنه هغه چار شي کو ډکې شي کو غلې شي جوړې شي کو او یجاوره یا ګناه هغه د چې سره مجاور ده روانه ده کنه او دا دې کا په خلق کې نسرلې نه جیبینا وکړ وی ګناه هغه ده فصلها متعلق رخصته نه په خپل کله سفر د غل یک ته د متعلق ته رخصت ته چې دا رخصت په دې پر متعلق شي کله په سفر شو ګناه نشته ګناه غبل چار دو باب صلات الجمعه ته باب د بیان د احکام د صلات الجمعه د مسلې صلات الجمعه صلات مسافر په صفو که ها صلات الجمعه وروړي ادوار شي کنه مثبت شته هغه دواره کته شو د میز و ا عام ده اکا مزدگار وی که مشپشین وی که مختار وی داوی کنه خاص ده دی وجه نای مقدم کرو دای پس مخر کرو باب صلاة الجمعة باب ده بیان احکام دل مزود جمعه شه جمعه فرضیت دا قطع قطعی ده جمعه المزد کرن دا کنه فرض قطعی ده منکر یې کافر ده په اتفاق سره د ټول ائمه په نربنده و تاریک یې بلا عذر تاریک یې کنه هغه سخت فاسق ته چې بلا عذر کنه پردي بلکې حدیث مبارکی کې چې هندره درې وره کنه متواتر جبیل می پردي کنه بدا نفاق علامات د سای منافق ته بلکې د مشپشین پر مزره یې د کنه فرضیت اخلاق ته مشپشین دا پر دا جبیل می دا پر دا کنه خو پاغه نه دی کې فرضیت اخلاق ته ځکه چې دی د وجوب د پرا او د صحت د پرا جميل می چې واجبېږي هغه شرطي نه دی په خپل شرطي به واجبېږي چې هغه شرطي چې یو کامي په بنه په واجبېږي یو شرط دغه د وجوب د پرا چې د سړی به کنه دا به اصل وي مریای به نه وي په مری باندې نه واجب اصل به وي بل دا چې دا به کنه بالغ سړی بالغ وي په نه بالغ کې به د جميل من نه واجب او دا به مقیم وي سلامت العینین و سلامت الکنا حرجلین سترګې بیا رېږي په سترګې به نیوړي نه او پښې بیا رېږي کنه په پښې به نی معذور او درنګ صحت البدن به مور باندې وی کنه چې مين مسته به تلای شي زنه خواندمین رېږي لطفه خورې دی به مور ده او دا د دوکان چې مقیم به وي مسپار نه امین مسپار به نه وي اصیل دا بکنه بالغ ده او صحت البدن صحت الکن عینین و رجلین او بل دا کان چې مقیم ده مسپار به نه وي او د صحت پر حکیم شرطی نه کن اخپل لای ذکر کوي لا تصح الجمعة إلا في مصر جامعا لا تصح الجمعة إلا في مصر جامعا بل دا چې دا به هغه به که نه ښار به وي ښار به ته ښار ته که نه ښار به وي په دې دهات ولا باندې جمعې مين نه فرض لا تصح الجمعة إلا في مصر جامعا دا د صحت پر دا وجوب دی پر نه ده جميل من صحت ته پرا نه صحیح کې جميل من الا في مثل جامع مگر په داسې شار شي چې هغه ستر شار وي جامع هغه چې ستر شار وي شار خو وي ستر او کله کله مثل اطلاق په ورکلی بنا وشي کنه کله وی کله مثل اطلاق په ونو شي جامع چې به مجاز وي د جمع کوي وای چې نه دا به شار وي یقیني شار به وي کنه وړي کې کلی شي کې جميل من صحیح کېږي لا تصح الجمعه جمعه صلات جمعه مراد ده نه صحیح کې دی میل میز الا فی مثل جامع مگر په شار شي صحیح کېږي ابه شار وي ستر شار به وي وړي کا کلا یا کټکی کله پاکي جمیل می نه صحیح کېږي نه جایز نه ده پښه او فی مصلی المصر یا به کن هغه عیدګاوی د شار عیدګاوی مسلمان عیدګا چې پاکي عید میس کو مصلى عيد مي كان عيدگاه ته ويل شي ا جماعت ني عيدگاه جنازير مي پښه کو عيد مي پښه کو کنه اې دې پرستر زوی جوړ کړی وي عيد مي سره ټول شهر ولا وځي یا جلمز ته خو ډیر خلق وځي ستر زوی به ته جوړ کوي ته مصلى ته ویل شي او په مصلى مصر یا په عيدگاه د شهر شي پاشا جمیل می صحیح کړي په عيدگاه د شهر شي ولا تشریکا نشته تکبیرات تشریک عید ولا تکبیرات نشته ولا فطره و د کام عید می نشته و د کسر عید می نشته الا فی مصر جامع مطلب په شاستر شار شه جمیل می زه شار ولا په حال کې مده پر د عادی کسې کېږي دا رنګ کنه عید ولا کام عید ولا سرید ولا تکبیرات عیدین الا فی مصر جامع په سر شار شه دا میر مذهب ده کنه چې صلات جمعې دی پره دغه شرط وکړه چې هغه به ښار وي ادهات و د کټکی په ولا خلک جمعې مين نه فرض ده کې جمعې مين صحیح کېږي امام ملک صاحب دا مذهب ده شرح نه وته ضروري وړي کا کله دی خو چې جماعت وي پشه او بزرګای وي پشه کنه بزرګای وي او جماعت وي چې یو جماعت یا په شباز راځي کې جمیل مسفر ده دا معنی چې په داشت شي په صحرا به جمیل من صحیح کېږي کنه ډېر خلک ته شوی کنه ډېر خلک ته لشکار ده کنه په داشت دو صحرا دو بیابان ده عادي کنه کله ملا نشته پاش روان دي جمیل ورز وکنه په دې جمیل من د فرعونی جمیل من اصحیح کېږي کنه درې زره لازر لشکار روان ده جمیل من شي کوي په داشت په صحرا شي په جزیره شي کله به تشهر ده کله خو به وي امام شفیع صاحب او درنګ احمد حمد صاحب یې کنه چې نه هر کله نه چې پاشه کړه سلويش مړه بالغون خو وی پشه واکری نه سره شاخ پخ وی کنه دا چې یو کذالک کدا یو ادی کدا یو ادی کدا متصل کری نه کنه کای خاطر ټی وی کا په خکر نه وی کنه خو چې متصل وی او پاشه کړه کم سے کم سلويش مړه بالغون پشه پندړي په ویړي په ژمي داسنه چې په ویړي دوته په ژمي کنه بزې کوي په ویړي په ژمي چې دای کا پته کېږي به په داسې کلی شي کنه زمين مسفار ده اې په نو بدا کنه کاسه کوړی کې کلی وی کنه لاس وته کې نه دي یا شل پې دیوش کې نه دي کنه داسې کنه کېټ تا په هر نه صحیح کېږي په بایبار سره صحیح کېږي په جزیره سره صحیح کېږي کنه ډېر خلک ته ډېر لشکار دی او میر احناف مې وی کنه چې په دې نه زیو ته کنه شار کې د فچار د شار به وي ستر ابو دی به وي اشار تعریف کو کنه خپل تعریف وکړه علي زوير خو ارضي کا کو کنه غیر مقلدین ارضي کا کو خاص کر حنابلہ او دې کنه په اخلاق باندې ډېر تان لګوي چې جمیل مس کنه شدی ډېر سختي لګولې دو جمیل مس کې فرض ده قرآن پاک سره کنه آی محدود کړه ده اکلی حال کې کنه آی نه خوش کړی دي د کوټې خلک نه خوش کړی دي کنه او شاري نه وته وایي په شارې شي حالانکه نصوص ټول مطلق دي قرآن پاک چې کمایات ته چې اګر د جمیل مس کنه افتراض ثابت سوا ده کنه مطلق ده یا ایو الذین آمنو اذا نودي للصلاه من يوم جمعه فصوا الى ذكر الله يا ايها الذين امنوا تولي مسلمون تدا خطاب دا يكلي ولا هغه مسلمون ندي يقرا ولا دکټ کوي ولا اذا نودي للصلاه من يوم جمعه فصوا الى ذكر الله اذا تولي تامر دا چا ځان وشي کان جم ذکر الله ته خطبه ته بيوسيتا جميل مت بيوسيتا آیات بالکل مطلق تا کنه په داسې داسې ایسه قید نشته کنه چیرې مالی مشي چې دا د شار ولا ته خطاب ده او مکر شار ولا خط نه مراد ده یې کړې و د کټکې ولا کنه هړې ولا کلی ولا د خطاب یې ته نه ده بالکل مطلق ده دا د اخلاق ده چې د آیات مطلق ده کنه په داسې تکید به مصرین دون مصرین نه در ولا تکید به مدین دون مدین در ولا کنه چې په داسې شي کا په داسې ما کا او بل یو کنه حدیث دی عبد الله بن عباس بن بخاری شو ذکر شو ده هغه ډیر کرنګوي کنه عبد الله بن عباس فرمایي ان اول جمعه جمعت في الاسلام بعد جمعه جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعه جمعت في مسجد جواسه قريه بالبحرين بخاري روايات پر روایت شو د کریا ټکاو سره چې کریه ته بل بحرین بحرین شي چې د کتر څنګه دی کنه ای ساله ګولا په لګولې دوه کنه په دا بحرین شي اول اول ای په واسم جماعت نه بعد په دې جماعت شي کنه دوه تشویل جمیل مزه قريه من البحرين آيات مطلق روغلا دا او بلکه کنه النبي سم جماعت نه بعد دویا مور په اسلام جمیل شو دا کنه په بحرین شو دا کنه جماعت شو دا کنه کله دا او دا میشته کوم دلیل په شوی کنه چې لا جمعه ولا تشیک ولا فطره ولا اصحاء الا فی مصر جامعا دا سره نه حدیث نه ده مرفوع حدیث نه ده د نبی اسلام ارشاد نه ده کنه دا خو د خطلی صاحب اثر ده ای کول د خطلی صاحب ولا کنه یو صحابي کول شو صحابي په کول باندې خو کنه دا دو اکلاک د نه دي نه راس ټول مؤیدات دي کنه یو د آیات ته یو د حدیث ته د ابن عباس ته بلا اس تاییدات نه ډېر پښوي آیات مطلق ته ابن عباس په کول شوی چې کله چې په بخارین شي په جواسا شي کنه جمیل می شو دا وکړې تر مل بخارین میرو چې آیات مطلق نه ده کنه یا ایو الذین آمنو اذا نودي للصلاه من الجمعه فصلوا الى ذكر الله دا يات مطلق نه ده اچا په نن دا نه مطلق نه د ټول ایما په مودا مقید ده کنه سې کړه مطلق نه وخلی دا کایلین چې مطلق یې بری دینه پرسنه کیا یو لذین امنو چې دا په مری بندا ته فرض بلې چې مل مز په شدا باندې فرض بلې په مری باندې نه فرض په شنه فرض په مور نه فرض کنه پړوند باندې په شیال باندې نه فرض دا ټول کنه دا ټول باندې یستری دي چې نه په دا خوندې نه مراد حالانکه دا ټول په یو لنډه خطاب سره وګلی دي کنه شدا مسلمان را دو کنه مریای مسلمان دا بی موردی مسلمان دا غشال مسلمان دا کنه دا ټول خلک باندې یستری دي مستثنا کړی دي او دا رنګه کنه په دا خو اجمار ولا د ټول ایمار با یا یل الامر اذا نودی لسرات من جمله فسویل ذکر الله دو ته خو د ساره و د کنه براری و د سحری بریه و صحرا یعنی تکید نه سره پښه کچا منفی شوی دی مستثنا دی بالکل مطلق ته حالانکه ټوله د یسری دی میرا پسنه کې کچا کنه کیم دلیل لا کنه چې تو سه کا د سارا ونا یستلی دو دښت می یستلی دو جدرا می یستلی دو کنه چې په داسې خو نه سای کې هغه کیم دلیل ده سره چې کوم دلیل یې پېښوي که نه فما هو جوابکم فهو جوابنا اصحاب کرام یې اثار به وروړي که نه او حدیث به پېښ کوي که نه چې به په دې سره تخصیص کړي چې په سارا شو ځکه اندره و په داسې خو ځکه اندره و که نه په بیابان شو ځکه اندره و تاکید خو دې ټوله په لمبو دې مجمالې ده اتفاقی ده او دا بل خبره کنه عبد الله ابن عباس به روایت ان اول جمعه جمعت بعد جمعه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه جمعت في مسجد جواسه قريه بالبحرين دا کنه کریا نه و بحرین جواسا کنه کریا نه ده دی دا کریا ټکه لیدنه ده یو خدا چې دا کریا ټکه په حدیث نه ده دا مدرج ده دا دون ته چې ته په حدیث لون دی راوی ده دا که اګه تک تعارف ته پر ولګو چې دا به جواسا سکتا و دا بحرین یو زوی ده کنه یو لون دی راوی څخه بیا نه لون دی راوی ده کنه اګه تعارف یې کړه ده ان عبد الله بن عباس ټکی نه ده کنه مدرج ده ټکی دا په روایت کې نشته لون د ربي تعارف ته پرا د جواسا پر تعارف کو چې دا جواسا په بخرین یو زوی نوم ده کریا ده دا خو دلیل نه کوي ا دې ربي ته به کریالي دل شي حالانکه ګوا کا شار لون د ربي دا کر ایک تعارف ته پر دا ټکا ولا په حدیث ابن عباس پر روایت ده نشته او که ویلا وی دی که روی ویلا وی کنه بیا کریا خو کنه شرط کلی ته نه وی مطلقاً کریا خو کنه اطلاق په شار بوندا کېږي بلکې کنه په صدر اول شي سبه کرامه په دور شي تبینه په دور شي کنه کریا ته کبه د شار د پر استعمال درو دا کریا ته کورسیا کنه کلی د پر منتقل شو دا په کلی پر کنه حسابه ده په دې ګر نازلو کنه په دې خو سړی نه دو کنه په دې دوه شارې شي په دې دوه کلی شي کنه چې ته په یو متبار ول نر نازلو على رجل مکریت عظیم کریتین مراد مکه او طیف مکه او طیف شارینه دي کنه اکلی نیوی او کریاټه کسه ملوی دا معترض عربی ده لولا نزل هذا القران على رجل ملک کریتین العظیم په دې دوه شارې شي په متبار ول نر نازلو ا د کریه نه وکړه مکه او طیف مراد دي ا کریه اطلاق په شهر بندا کې دوه کنه بلکې په زراوار شو کنه کریه اطلاق په شهر باندې کې دوه وصل الکریه شهر مراد ده کریه تین شهر مراد ده جواسا شهر و ا بخاری شرح دو کنه عمدت القاری پاشلی کلی دی ابن تین چې جواسا مصر کنه د جواب سره چې ښار د ابرتین لیکي صحاح شي کنه لغت کې توب د جوهری لیکي کنه صحاح شي کنه چې جواب سره مصر بالبحرين دا په بحرين شي ښار ده قاموس لیکي کنه چې دا مصر کنه جواب سره چې دا ښار ده او ځنه وی کې چې حسن بالبحرين دا چې اورید په بحرين شي حسن چوړی ته ویل شي کله ته ویل ستره کله ته چوړی کې په وړې وړې کلی شنی وی کړه په شارې شي چوړی جوړی بشوینه ولکه نه جواز حسن بالبحرین ټول لغویون وی کچې دا ستر ورکه ستر روی نوم ده بلکې دیګه کنه په شریعت باندې وکنه ا دې کې سرولا و دې کې سترا بودی مشهوره وا ا جواسا بودی وسکنه شریعت مشهور و دا ګوري خارې و د وزي میړه ورې مې به کنه یو بل سره سره دلې کنه هم دا سره کاپلار وته سره لخر لکه جوسره چې کاپلار وځي مری مشره چې دې څنګه د جوسا بودی و کنه شریعت دا مشهور و کنه ابي ضرب المثل ګرځول چې دا سره کاپلار لکه جوسا کاپلا لکه یې بیر کنه سره کاپلار ولا دو دا یې څه ذکر وایته نه نبي سلام کنه مدینه مرشدا ا مدینه منور نه کنه لار طرف ته کنه بودی وا لار طرف ته بودی تعالی وته ولا شي تقریبا 2 میلیون ستر وته میلیون رسیدا ابودی پرتا وا ورول کړی دی حوالی كنا نتناوب المدينه تا سبكرامي كي ميبي نبي مدينه تا ورق ورق لكنا دا ولي كن دي اولينا وی به مدینه ته کنه ور په ورت لید نه با خلک نه بار سره چوله و وی وریا ورنه مدینه ته تلل نه شول ای تعلیم دې پرا چې نه کنه نبی سم سم سره نه وکړه څه خبره وکړه کنه ای خلک نه بار سره چوله و چې زه به کنه چار کړم ای تو کا پړو ته نه تو پړو کا به زو وکړه کنه ته به لوټه مدینه ته به تراج کورې سره وی نبی سم څنګه کښینه کنه کسه آیتینا نذیر وسنی مسراو کنه ته به اج کورې سره کې ابي چرولو به کنه کړی ته به مسره بیان کړی چې نبی سلام د نوې خبره وکړه اچار لري به کې خلک به تکړی وي بره پلکی نه بره چې پلکی یا کنه نن تر شه مدینه ته تن وکړه ول وړه جیمه پرې وکنه په نمبر نمبر تلل کچې جیمل می سپاره وای به ټول تلل کنه ټول مدینه ته تلل په نمبر نمبر به نه تلل کنه هغه چې دې کپوت شو جیمل می نکو یا به عادي کنه جیمل می په خپل باندې کړل په کنه په اوریو شه کو با شه وړل سویر لښ پیدا کې تم شو ده او نبی سم کړه په جما پر لور غلی کنه جمیل می داری کنده کړه جما پر وره ځکه چې دوه وره پر غلی دو اګه نه چې کله مدینه ته تلو تقریبا دوه میله درې میله کنه یکو بینه مدینه کنه وریادو ا مدینه خلق ته روغله دا بیا یې کنه اجمه ورزوا چې د مدینه ترافي تر ګاډ شو دا دې کنه محله بني سالم اځي کا والا وال میزه نبی سم کړه دا کنه په دې یار شي جماعت یې سره مسجد جمعه به دي مسجد جمعه چې کله مدینه ابو دې تر کنه نور دې شو بیا والا وال میزه نبی سم اځي کا وکړو کنه په کوبا شنده کړه سویر لش په تام ده او جمعه په باندې روغلی دو کوبا کنه کله و ها دې حد و او په دې محله بني سالم شکنه والا ول وکړو سبه کرام فتوحات کړی دي کنه به بیا وتلی دي په ملک کې اړان شو فتوحات یې وکنه چیرته په کنه په کلی شي کنه منبر نه شي کنه او په کلی شي جمیل مینه مقرره کړه په شارع شي جمیل مقرره شو ده یو دې کبا په تاریخ د نظیر نشي پیدا کنه چې په دهات شي په کلی سبه کرام یې کا علی کا کا خطیب مقرر بي او کنه جمیل مقرره کړی ټول په شارع شي کنه امو کر شو ده په دهات تاسو پوتې شوی دي مریم هچ دې څنګه کنه دا خبره بالکل صفا و کلیر وکنه چې ایمیل مې د پر شار په چا ده په وړې وړې کړی شنه